بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د قانون اساسي په اړه باندې تیر درس کې موږ او تاسو یوې مقدمه باندې خبره وکوله او هغه دا و چې ولې د دغه قانون اساسي مخالفت کوو موږ د مخالفت شرعي دلایل په غبره کې موږ تاسو کافي نصوص د قران کریم وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې حدیث هم وویل او دا خبره واضح کړه چې تقنین تشریع د عبادت دی دې ته په حدیث کې عبادت ویل شوی څوک چې د چا قانون مني هغه دغه عبادت کوي او څوک چې چاته قانون جوړوي هغه له خلکو نه د خپل ځان یا د دغه جهت لپاره یا د دغه مرجع لپاره عبادت غواړي هغه معبود شو دا قام جوړونکی ځان معبود ګڼي که الله وي نو الله معبود رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې ځان موږ ته څه نه وایي خو دې الله احکام موږ ته بیانوي که نه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى په دواړو شکلونو کې که هغه قران کریم صریح آیتونه وای او که هغه خپل په نبوي الفاظو باندې د دین احکام او مسائل موږ ته بیانوي اوس دې ته موږ تاسو راورسېدو چې د قانون اساسي په دې متن باندې خبره شروع کوو د قانون اساسي په شروع کې هغه مکتوب باندې چې کرزي وړاندې قانون اساسي توشیح کړی ده هغه باندې خبره موږ تاسو په غتیره مقدمه کې کړې و نن راځو د قانون اساسي خپل مقدمه ته یا د باچې ته ما تاسو په خدمت کې پرون دا خبره عرض کړه چې قانون په دې باندې نه اسلامي کیږي چې په سر کې یوازې بسم الله ورته ولیکي یا بسم الله والحمدلله ولیکي قانون به په هغه وخت کې اسلامي کیږي چې په موادو کې اسلام پروت وي دا مواد یې د اسلام نه خلاف د اسلام نه بیرون نه یو د اسلام سره په ټکر کې نه د دې قانون اساسي په شروع کې بسم الله لیکل ده خو د دین چې ورسته بیا سره روان دي دا بیا ټول د بسم الله په ضد باندې خبرې دي دا لکه د تلبیس ابلیس غني یو کار کړی ده د ګناه کار د کفر د کار په مخ کې بسم الله لیکلې ده ترڅو د خلکو د عام او ساده افغانانو اعتماد ور باندې راشي چې شروع کې بسم الله شته الحمدلله صلوات والسلام علی رسول الله شته بس نو نور څه غواړو چې شروع اسلام د ګوندې منځ کې ویم اسلام او یو خبره بل د یادولو وړ دغه ده چې یو څوک به دا وایي چې دغه قانون اساسي دا څه نه ده چې ټول یوې مخې کفر دی او ګمراهي ده پکې په دې کې ځینې شیان حق دي ځینې شیان پکې باطل دي موږ یې حق منو او باطل نه منو داسې به یو څوک هم خبره وکړي دا خبره ځکه بې ځایه ده چې د قانون اساسي په خپل یو کل دی ټول دا تجزیه نه مني په خپل د قانون اساسي په خپل چاته دې اجازه نه ورکړي چې یو برخه منم یو برخه نه منم ځکه دا ټول یو کل ده دا من حيث المجموع ټول مني نو چې دا من حیث المجموع ټول یو کل دی یو تجزیه نه مني برخه برخه نه مني دا برخه برخه کېدل نو د دې مثال داسې ده دا لکه تاسو یو بلر اوبر واخلئ پاکې اوبه صاف صفا د زمزم اوبر واخلئ یو بلر په دې کې تاسو دا ټول یو کل شو کنه په دې کې تاسو څه نجاست ورواچوي نو دا وبې ټول مرداري کړې کده یوازې یو برخه چې هغه وب کې لګېدلې هغه مرداري شو د نجاست کې لګېدلې ها خو که دغه دغه لشرونه بیل بیل څه په یو لوخي کې څه په بل لوخي کې څه په بل لوخي یعنی تجزیه منون کې شی وي نو بیا په دا یو کې چې نجاست ورو قانون نجس کیږي د نور لوخي کې چې نور وبدي هغه نه ځکه چې هغه تجزیه شوی دی له شروع نه دا ټول یو کل دی دا داسې مثال لري لکه دی وګو یو بلر په دې کې چې یو نجاست یو ځای کې چې کفر راغی دا ټول قانون سره کفري شو او کم قانون چې یو وری کفري شو که څه هم چې په هغه کې اسلامي مواد موجود وي د دې ټول بیا یو حکم دی ځکه اسلام په خپل ذات کې د کفر ترکیب د کفر د ځان سره ځای کېدل دا نه مانی اسلام د چا سره پیوندکاری نه مني او هر هغه څه چې د اسلام په نامه باندې یو لري مطرح شي او بیا په هغه کې د نورو مذاهبو د نورو دینونو د نورو نظریاتو پیوندکاری ورکړي هغه د اسلام نه پاتې کیږي ځکه اسلام خالصیت غواړي اسلام د بل چا سره پیوندکاری نه غواړي نه مني ورسره نو دا خبره بې ځایه ده چې یو څوک وایي چې زه د دې قانون اساسي د حق برخې منم او د باطل برخې دا یې نه منم دا سمه خبره نه ده ځکه د قانون اساسي په خپل ځان نه تجزیه کوي دا تجزیه نه مني دا ټول یو کل دی که ته یو ماده ردوي نو لکه دا ټول شرط کړی یو برخه چې نه مني لکه دا ټول شنه د قانون اساسي په مقدمه کې په شروع کې بسم الله لیکل ده الحمدلله والصلاه والسلام علی سيدنا الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين دا لیکلي په کار خدا و دی مسلمان مملکت لپاره چې څنګه په شروع کې بسم الله وی الحمدلله وی نو همدغه سي دا نور قانون هم دی الله د دین مطابق وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا او د سنت مطابق د رسول الله د شریعت مطابق وي بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت تمثيل او تطبیق په هغه کې مد نظر نیول شوی وي او بل یو شی هم پکې نه وي خو دلته په شروع کې بسم الله راوړی دا او وروسته بیا هغه کفریا شیان ورکې راوړي چې زه فقط یو د درې مثالونه د تاسو په خدمت کې عرض کوم مثلا په امدې د باچا کې یا په دې مقدمه کې دوی وایي د لوی خدای جل جلاله سپېڅلي ذات په ټینګ ایمان د حق تعالی په مشیت پر توکل او د اسلام په سپېڅلي دین پر اعتقاد د تیرو بې عدالتۍ او ناخوالو په درک او زمونږ په هیواد د راغلو بشمیره مصیبتونو ته په پاملرنه د افغانستان د ټولو خلکو د سرښندنې تاریخي مبارزو او جهاد او برحق مقاومت د ستایلو او د وطن د ازادۍ د لارې د شهیدانو لوړ مقام په ارزښت ورکولو په دې درک سره چې واحد او یو موټی افغانستان د دې خاورې په ټولو قومونو او خلکو پورې اړه لري د ملي وحدت د ټینګښت او د هیواد د استقلال د ملي حاکمیت او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په منظور د خلکو پر اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره وروسته بیا موږ دا دا دا دا, دا شل کوم او دا منظورو ګوري په شروع کې بسم الله راغلی ده وروسته بیا دی چې کوم نظام جوړوي یا کوم نظام چې معرفي کړی هغه کې بیا دا نشته چې د الله د دین پر بنسټ یا د الله د دین مطابق یا د الله د شریعت مطابق نظام منګه جوړو البته بیا وایي چې د خلکو پر اراده او په دیموکراسي ولاړ نظام دا درې ټکي دلته راغلي یو ملي حاکمیت یو د خلکو اراده او یو دیموکراسي دا څو شان دا درې ټکي د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې دا څه شی دي او د دې معنا څه شی ده حاکمیت په اسلام کې دا یوازې او یوازې الله ته حاصل متوجه یاست کنه حکم په اسلام کې دا یوازې دی الله ده که رسول ده صلی الله علیه وسلم که اصحابان دي که امامان مجتهدین دي که علما دي دا لزان نه مشرعین نه دي بلکې دا دی الله د حکم بیانون کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دی الله د حکم بیانون کې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه وروسته چې د اسلام علما او کم اجتهادات کړي د شرعي نصوصو پرانا کې د دوی په اسلام کې اضافه نه ده کړې بلکې د اسلام متون متنونه او د اسلام نصوص یې خلکو ته شرح کړي او اسانه کړي دي دوی لزان اضافه نه کړ د اسلام د دین تکمیل نه ده کړی د اسلام دین په خپل کامل دی نو حاکمیت په اسلام کې دا دی الله دی ان الحكم الا لله حکم بنوي یوازې الله لره بوي او الله رب العالمین دی په خپل لکه په حدیث شریف راغلی چې الله سید دی سیادت به دی الله وي حاکمیت علیا دا به دی الله وي یعنی تر ټولو لوړ مرجعیت تر ټولو لوړ سلطه تر ټولو لوړ سلطان تر ټولو لوړ حاکم دا په اسلام کې څوک الله دی خو دغه کم شي ته چې په اسلام کې حاکمیت ورته ویل شوی یا سلطه علیا ورته ویل شوی یا سیادت ورته ویل شوی یا حاکمیت اعلی ورته ویل شوی هغه چې په انګلیسي کې ورته سیورنټي وایي حاکمیت دغه حاکمیت په قانون اساسي کې هم راغلی دلته بیا حاکمیت د ملي ټکی هم یو ځای کړی ملي حاکمیت یعنی د حاکمیت به دلته د الله نه وي دا به د ملت دغه ملي حاکمیت یا نېشنل سوورنټي دا یو اروپאי مفهوم دی په اروپا کې خو تاریخچه ما مخکې تاسو ته ویلې دي دین چې په اروپا کې اوله د فرانسې د انقلاب نه مخکې د دوی د نوي وضعیت نه مخکې الته حاکمیت د کوم دوه طبقو په لاس کې و د پادشاه او د کلیسا پادشاه هم د استبداد پاچاهي چلول او کلیسا هم دینی استبداد شروع کړی و خلک د دواړو نه تنګ شو چې تنګ شو نو بیا یې حاکمیت له کلیسا نه هم راوخیسته او له بادشاه نه هم راوخیسته چاته یې ورکړ ملت ته ولس ته یې ورکړ نو بیا د حاکمیت چې مخکې د کلیسا د دین په نامه باندې و یا بادشاه خپل ځان د الله له لوري نه خلکو ته نماینده ګاڼه ځکه دغه زمانه بادشاهان ودا ویل چې موږ د الله د حق شمن ته د بادشاهي راکړ شوی دا ولس نه دی راکړی دا موږ ته الله راکړی دا لاسمان نه دی موږ په حق کې همدا سره غلی دا یو عهد دی یو پیمان نه دی موږ د تاسو ترمن چې تاسو سره واقع شوی دا د عقد په وینا تاسو موږ تعین کړیو او موږ د تاسو د مصالح ساتن کې نه دا یو الهي حق دی چې موږ ته راکړ شوی موږ په تاسو باندې چلو نو په اروپا کې خلک د دې نه تنګ شول هغه اوله مقدمه کې موږ تاسو ویلو نو چې د دې نه تنګ شو بیا یې د کلیسا نه چې د دین په نامه باندې حاکمیت و دا یې هم ترېنه راواخیسته او د بادشاه نه یې هم حاکمیت راواخیسته دا یې چا ته ور وسپاره ولس ته یې ور وسپاره دا ولس ته ملت وایي ولس ته ملت وایي نو د دوی حاکمیت د ولس حاکمیت بیا ملي حاکمیت شو نو دلته دی وایي چې د ملي حاکمیت په بنا باندې به دلته د نظام جوړي یعنی دلته به د الله دین حاکم نه وي دلته به د ملت خوخه حاکم وي ځکه خو ورسته به تصریح کوي چې د خلکو پر اراده ولاړ نظام به وي د خلکو پر اراده خلک چې څه غواړي هغه ډول نظام دی خلک چې څه غواړي خلک چې څه شي ته حلال وي هغه به حلال وي چې څه شي ته حرام وي هغه به حرام خلک چې څه شي غواړي وای کوي هغه به منلو وړ وي چې څه شي نه غواړي هغه به نه یعنی دلته به هغه سلطان اعلی یا سلطه علیا او د حکم کولو صلاحیت په اشخاص او اشیاء باندې دا به چاته حاصل وي ولس ته به حاصل وي خلکو ته به حاصل وي په داسې حال کې چې په اسلام کې دا تصور او دا عقیده نشته ده چې خلکو ته د سلطان اعلی یا سلطه علیا یا سورنټي یا حاکمیت اعلی دا د خلکو ته حاصل وي ځکه په اسلام کې خلک دي څه شي عبید خلک دي بندگان او دا بندگان دوی د چا دي دی الله دی الله دې دوی نه مطلقه بندگی غواړي بې قید شرط بندگی ورنه غواړي چې هغه څوک بې قید شرط بندگی کوي هغه مؤمنان او مسلمانان چې هغه څوک نه کوي هغه کافران او ګناګاران په اسلام کې انسانانو ته حاکمیت دا نه دی حاصل البته د الله حاکمیت به منی او دغه د الله د حاکمیت د تنفیذ لپاره به یو بندوبست کوي په اجتهادي شکل چې هر شکل باندې وو د اسلام د نصوص پر اړه کې هر نوم چې ورکاوه خو د اسلام د نصوص او د اسلام د دین نه بنوزي او د حاکمیت حق به خپل نه ګڼي د حکم کولو حق به خپل نه ګڼي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عادی بن حاتم ته د عبادت د احبار او د رهبانو د عبادت تفسیر کاوه پرونی درس کې موږ تاسو تیر شو همداسې ورته ویل کنه وی عادی بن حاتم ورته وایي چې موږ چې نصرانیان موږ خو دغه عبادت نه کړی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله موږ خو دغه عبادت نه کاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې هغه به تاسو ته حلال نه حرامول تاسو باندې به حلال نه در حرامول او به تاسو نه منل ورسره او یو دغه څه کول او حرام به نه درته حلالول او تاسو به نه منل او یو دغه څنګه کول وینو امداد دوی عبادت او هغه لره احبار احبار او رهبان ته انده عبادت دغه احبار او رهبانو څه چل کا د حکم صلاحیت خپل ځان ته حاصل غنلای وو دی د الله نه راخسته و د دوی په خپل ځان باندې دی د خپل ځان ګڼلی نو ځکه هغوی کافر وو په اسلام کې حاکمیت اعلی او تر ټولو لوړه د حکم او د فیصلې مرجع هغه ولس نه ده چې دوی د حاکم وي هغه الله ده ولس د الله بندگان دي نو په شریعت کې حاکمیت اعلی یا حاکمیت دا د الله د خصوصیات نه ده الله حکم دی د الله د نومونو نه یو نومي حکم دی ان الله هو الحکم الله حکم حکم دی الله دی خو په دې مقدمه کې دلته وایي چې حاکمیت ملي حاکمیت دی حاکمیت به د ملت وي دویمه خبره وایي چې د خلکو پر اراده باندې ولاړ نظام په شریعت باندې به ولاړ نظام نه وي په دین باندې به ولاړ نظام نه وي د خلکو پر اراده به ولاړ نظام دا ځکه چې د دې قانون اساسي د مفاهیم او اصطلاحات مغه اروپאי اصطلاحات دي او د دې اصل او منشأ مغلته ده الته خلکو د کلیسا نه طغیان اعلان کړ د کلیسا نه بغاوت اعلان کړ د حاکم نه بغاوت اعلان کړ وی نور به منګه د کلیسا د مشرانو په اراده نه چلیږو نور به منګه د مستبد بادشاهانو په اراده نه چلیږو اراده نور د ولس سره د ولس څوک حاکمي هغه حاکمي څوک عزل کوي هغه به عزل کوي ولس څه څه روا وي هغه به روا وي ولس څه څه روا وي هغه ناروا وي اوس دا ټول ولس خو بیلا بیل رائے لري افراد دي پکې بیلا بیل رائے دي نو د دې ټول ولس دا رائے به څنګه معلومو انتخابات وکړو بیا به اکثریت ته ګورو چې د ډیرو خلکو کومه رائے و هغه به د عمومي رائے حکم لري مغه باندې به حکم نو د ولس اراده دا یو اروپאי مفهوم دی دا د خلکو اراده ده او دا د الله د ارادې په مقابل کې هغه غنل د خپل کړی ده ځکه په هغه وخت کې کلیسا ځان د الله نماینده باله ورته نو دوی ویل چې که دغه ډول د الله نمایندګي تاسو کوی او الله دغه ډول وي او دین دغه ډول موږ د دینه تیر یو بس نو تاسو محروم دي د ارڅنه بغاوت وکاو او بیا سیکولرزم اعلان کړ سیکولر من سره راغی همغه و چې هغوی بیا خپل نظامونه په خپله اراده باندې وټاکل اوس په غرب کې که د ولس اراده په دې باندې راجمع شوه یا د اکثریت خلکو یې چې انتخابات وکړي انتخابات نور سه بیا پارلمان جوړ شي یا وکیلان جوړ شي یا نور تقنیني او تشریعي مراجع تعین شي او بیا په هغه کې اکثریت دا وایي چې یو نارینه له نارینه سره واده کولی شي نو بالکل دا اوس په برتانیا کې او په ځینو نور اروپایي مملکتونو کې یو نارینه د بل نارینه سره واده کوي ولې چې ورته وایي د دې دلیل هم څه شی ده د دې د جواز دلیل تاسو لکمه کړی خو زموږ د ولس اکثریت اراده هم دسه ده من په حکومت کې سیکولر یو سیکولر معنی د دین مزمن د ژوند او د اقتصاد او د سیاست او د حکومت په چارو کې غرض نه وي بس دا د موږ د ژوند چارې دي دا موږ خپل تنظیمو دي چې دین ته اجازه نشته اکثریت دا منل دي باندې اعتراض نه کوي چې منل دي نه دا یو قانوني کار دی هلته دوه کسان نارینه زی خپل قاضي ته ورځي محکمې ته ورځي هلته فورمې ډکوي او یا یو د بل د ښځې په حیث باندې چې وایي دی د ما ښځه زه د ده ښځه یا وایي چې دی د ما خاوند زه د ده خاوند یا یو د ښځې په حیث یو د خاوند په حیث په هر خباست باندې چې کوي هلته فرمې ډکیږي هغوی د قانوني زوج یعنی د قانوني جوړې په حیث باندې منل کیږي میراث یو بل تور کول کیږي او د غوی د زوجیت حقوق هلته تثبیت کیږي د غوی د حقوقو نه دفاع کیږي د هغوی ته په بده سترګه نه کتل کیږي ولی د ولس اراده دغه شی ده د ولس اراده د تحلیل او د تحریم د دواړو حق لري الته ولس یو شی حلالول شي ولس یو شی حرامول شي نو د خلکو د ارادې د مفهوم چې دی دا کله هم په دې معنا باندې نه دی چې دلته د افغانستان خلک چې دي دا مسلمانان دي او بیا دغه مسلمانان خپل دین ته اعتقاد لري د خپل دین په حکم باندې چلیږي او بیا دغه دین یې لدوی نه د الله مطلق عبادت غواړي او د خپل خوخي خوندان دوی نه دي دلته چې دوی د الله اراده غواړي نو بنا من هم د الله حکومت یا د الله د دین حکومت دلته غواړو په دې معنی باندې چې په دې معنی باندې وې دا ورسته د اسلام مخالف مواد ولې فکر راوستلې د کفارو سره تړونونه ولې کیږي د امریکایي اشغال دلته ولې موجود دی دا د امریکا تیارې او ټانګونه او بمبارونه او چاپی او زور او ظلم او زندانونه دا بیا دلته ولې کیږي دا ولس بیا ولې په وینو باندې رنګيږي دا پردی يرغل ولې دلته قانوني ګرځولای کیږي نو دلته د ولس اراده په دې معنی نه ده چې افغانان مؤمنان دي مسلمانان دي او د دوی اراده د موږ لپاره محترمه ده او دوی چې د خپل ارادې په بنا باندې اسلام غواړي نو موږ ته اسلام محترم دی که څنګه دا مسله په خپل ذات کې یو گمراهی ده چې اسلام د دی ولس په خاطر باندې ومنل شي نه اسلام برأسا د الله په خاطر منل کیږي علما وایي چې که یو ډله خلک راټول شي او اسلامي شریعت راواخلي وړاندې کی پارلمان ته او بیا پارلمان ووایي چې دا شریعت منګ د دې لپاره منو چې دا د ما د ولس خوښ ده نو دا په خپل بیا یو بل ډول کفر دی ځکه دلته دا شریعت د الله لپاره ونه منل شو د چا لپاره ومنل شو دا د ولس رایه وګڼل شو د دې مرجعیت او د دې مشروعیت د ولس نه کسب شو د الله لخوا نه ده مشروع نظام ونه ګڼل شو د دې ولس له خوا نه خوښ کړل شوی نظام او دا څوک چې دا نظام وړاندې کوي پارلمان ته یا دا بل وړاندې کوي دا پارلمان چې دا تاسو د شریعت بل دی یا د شریعت نظام نه دا تاسو وګورئ په دې باندې راګیری وکړي او دا وړاندې کوونکی په دې کار باندې کافر کیږي چې دی د الله په حکم باندې یو بل څوک حکم ګرځي الله دا حکم را لېږلی دی د جبريل عليه السلام په واسطه او په رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته رسولی دی چې رسولی نو دا حاکم دی په خپل دی باندې د بل چا یا دی باندې بل چا ته د حاکمیت د صلاحیت ورکول دا ناروا دي دا حرام کار دا کفر ده ته د الله په دین باندې څنګه بل څو حاکم ګرځي بیا دغه نه استشاره اخلي خو ته اخلي چې صاحب د تا څنګه خو خره دی الله حکم نافذ کو کې نافذ نه کو دغه ور وړاندې کون کې پارلمان ته په دې کافر کیږي چې د الله حکم څنګه پارلمان ته وړاندې کوي دی خو پارلمان د الله په حکم باندې حاکم ګرځي د الله د حکم په سر یو بل څوک د حاکمیت علیا مستحق ګڼي متوجه سي دي خبره نو د ولس اراده دلته مغه اروپאי مفهوم ده او مقصد یې دا ده چې څنګه چې اروپا کې خلک خپل اراده باندې ځانته نظامونه او روا او ناروا ټاکي دلته به هم په امغه معیارونو باندې د روا او د ناروا ټاکل په مغه نظامونو په مغه اراده باندې د حکومت او د حاکم ټاکل دا به د تر سره کیږي که حاکم ټاکل کیږي هم دی ولس په اراده باندې بوي نه د شریعت په منهاج او په طریقه باندې شریعت د حاکم د ټاکلو لپاره خپل منهج لري خپل طریقه لري هغه څه باندې دلته خلکو چې څو غوښتل اماغه وکړي او په دیموکراسي باندې ولاړ نظام په دیموکراسي باندې ولاړ نظام او دیموکراسي باندې ولاړ نظام وي اوس دیموکراسي داسې یو شی نه ده چې هغه د یو مجهول شی وي او هر څوک د خپل ذهن مطابق تفسیر کی دیموکراسی یو معین مفهوم دی تعریف شوی مفهوم دی تعریف شوی دین دی خپل ارکان لري خپل حقوق لري خپل ازادۍ لري او په دیموکراسي کې الٰه منل او نه منل دا دواړه یو ارزښت لري که څوک الٰه مني هغه هم په دې مکلف دی چې د الٰه حکم به نه مني وی که الہ منو بس اسمان کې منه زمکه کې به انسانان خپل ځان لپاره حکومت حاکمیت روا نه روا د ارث په خپل کوي ځکه د دیموکراسي تعریف چې دوی کړی دا غوي ګورنمنت اف د پیپل بای د پیپل فور د پیپل د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لپاره نه پکې د الله ذکر شته نه د دین ذکر شته نه پکې د عبدیت ذکر شته نه پکې د شریعت ذکر شته نه پکې د معنویت ذکر شته یو شی پکې نشته د خلکو حکومت ده او د حکومت خو قوانینو باندې کې قوانین به خلک خپل تعین د خلکو لخوا وي د خلکو لپاره وي د خلکو په لاس وي په دې کې وحی ته ځای نشته په دې کې الٰه ته ځای نشته په دې کې الٰهي حکم او دین ته ځای نشته رسول پیغمبر ته ځای نشته د دیموکراسي د دې لپاره چې دا درس موږ تاسو اوږد نشي او وخت تاسو ډیر باندې تیر نشي دیموکراسي تاسو د فکری پوهنې په کتاب کې وګورئ په پوره شکل باندې تقریبا په 90 صفحو کې تعریف شوی ده او د غربي مراجع او د اسلامي مراجع د دواړو نه په استفاده سره دا تعریف شوی دی د دیموکراسي تاریخ کې بیان شوی دی تاسو د فکری پوهنې کتاب چې وګورئ نو دلته پکې دیموکراسي په دوه عمده برخو باندې ویشل شوی چې یو د دیموکراسي تعریف یا پیژندګلوي ده او دویم بیا د دیموکراسي مناقشه ده د اسلام له نظره چې د دیموکراسي اوس کفر ده که اسلام ده زه یوازې هغه عنوانونه تاسو ته وایم د خاطر باندې چې د دې موضوع سره ارتباط لري د دیموکراسي اوله برخه کې معرفي ده د دیموکراسي تاریخ ده د دیموکراسي فکری بنسټ ده د دیموکراسي اصول دي د سیادت یا د اعلی حاکمیت اصل ده بیا په دیموکراسي کې د تنفیذي قوې یا د حکومت خصوصیات دي د حقوقو د ازادۍ اصل ده د عقیدې د ازادۍ اصل ده د نظر او رائے د ازادۍ اصل ده د شخصي ازادۍ اصل ده پکې د بیان او د تبلیغ د ازادۍ اصل ده د مسکن د حق اصل ده د ملکیت حق ده د کار حق ده د زده کړې حق ده د او په خزینه او نارینه کې د مساوات حق ده چې دا ټول یو شی دي سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تعددګرایي ده دینی پلورالیزم یا دینی تعددګرایي ده او بیا د دیموکراسي مناقشه ده چې دیموکراسي ولې کفر ده په کې د دیموکراسي د تکفیر شرعي دلایل دي د سیادت یا د اعلی حاکمیت د موضوع شرح ده د حاکمیت آیتونه په دې باره کې چې ترغلي د ولس د اراده د تقدس موضوع ده دا په دې کتاب کې په تفصیل باندې بیان شوی ده چې د ولس اراده دلته چې په دې قانون اساسي کې یادونه شوې چې د ولس اراده په غرب کې تر ټولو مقدس ترینه اراده هغه د ولس اراده ده ځکه الته اولس د خپل ځان لپاره په خپل الٰه دی کوم چې الٰه هغه د کلیسا د انحراف د وجه نه رد کړ وې دا نه منو نو به په خپل هغه مرتبه خپل ځان ته حاصله کړ هغه وایي چې مقدس ترینه او نه ردیدونکې اراده چې ده هغه د ولس اراده ده د ولس د ارادې باندې په قانوني ډول په غرب کې پورته مرجع نشته ده ولس چې هر څه ته روا وي هغه روا بل داسې قوت بیا نه منل کېږي چې د ولس اراده یې رد کړي مګر دا چې ولس یې په خپله رد کړي که اله ردوي که پیغمبر ردوي که دین ردوي دا دوی ته معتبره نه ده هغه باندې نه ردیږي د دوی د ولس اراده د ولس اراده به یوازې د ولس په اراده باندې رد کیږي د ولس اراده یا د ولس د اراده د معیاریت خبره ده بیا پکې اوله د تقدس خبره ده بیا د معیاریت خبره ده زه یوازې فقط یو څو عبارتونه د تاسو خدمت کې د همدې موضوع نه یادوم دلته د دې کتاب په یو سلو لسمه صفحه کې د ولس د ارادي په باره کې خبره ده د ولس د ارادې د تقدو موضوع د تقدس موضوع په دیموکراسي کې تر ټولو مقدس او ارزښتمن شی د ولس اراده ده هغه چې دغه قانون اساسي یادی د ولس په ارادې ولاړ نظام او همدغه د ولس اراده د قانون مصدر ګڼل کیږي قوانین به په اسلام کې د کم ځای نه اخیستل کیږي د قران او د سنت نه د اجماع او د قیاس نه د مصالح مرسله او استحسان او استصحاب او سد ذرایع مفهوم مخالفه قول صحابي عمل اهل مدینه په اسلام کې دلایل شرع چې دي هغه څلور متفقون علیها دي قران ده حدیث ده اجماع ده قیاس ده دا تقریبا ټول اسلامي مذاهب کې په اتفاق سره منل شي یو څه نور د شرع دلایل داسې دي چې هغه تفسیری بڼه لري اصل مرجعیت نه ده د دغه اصل د نصوص لپاره تفسیری او تعبیری بڼه لري تعبیری حیثیت لري هغه یا مختلف فيها دي په دې معنی چې ځینې مذاهب په یو څه عمل کړی ځینې په بل باندې چې هغه کې عمل اهل مدینه د څو خلک مني څو نه مني څو د دلیل په حیث قبلي څو نه قبلي عمل اهل مدینه د قول صحابي د صد ذرایع د مصالح مرسله د مفهوم مخالفت د استصحاب د استحسان د ځینو مذاهب په یو عمل کړی ځینو په بل باندې عمل کړی خو په دیموکراسي کې بیا د قوانینو مرجع او منشا دا بیا څه شی ده د ولس اراده ده شرع ته رجوع نشته د ولس اراده ته به کې رجوع کیږي او همدغه د ولس اراده د قانون مصدر ګڼل کیږي هر څه چې ولس وغواړي امغه حق او امغه قانون دی او هر څه چې ولس رد کی هغه هیڅ شریعت او قانونیت نه لري د ولس اراده په دیموکراسي کې د الله جل جلاله تر اراده هم مقدسه ګڼل کیږي که الله تعالی په خپل قانون او شریعت کې یو څه نازل کړی وي او ولس بل څه وغواړي نو دیموکراسي حکم کوي چې الهي شریعت د پرې خودل شي او د خلکو له اراده راوتلی قانون د عملی کړی شي دیموکراسي وایي چې د ولس اراده د د اساسي قانون په شکل کې د کوم تقنینی مجلس یا لوی جرګې یا کوم بل ولسی مرجع لخوا تدوین او ومنل شي دیموکراسي وایي چې دا د ولس اراده د راوخستل شي راجمع دي کړی شي تر هغه وروسته د دا بیا د داسې ممثل جهت په لاس تدوین شي او قانون اساسي د ورنه جوړ شي چې دغه ممثل جهاد د دغه ولس د ارادې تمثيل وکولای شي دلته چې هغه ولسی جرګه وي یا بل اد نوم چې دوی ور باندې دي یا انتخابات یا ریفرندم یا بل هر شي چې وي او بیا د شریعت او یا بل عرف او قانون ته د اساسي قانون پرانا کې وکتل شي یعنی یو د ولس اراده را وخت شي د دین د اساسي قانون جوړ شي څه دی وشي د ولس اراده د راوستل شي د دې نه د اساسي قانون جوړ شي بیا چې د اساسي قانون جوړ شو تر دې وروسته بیا شریعت ته وکتلی شي که شریعت د دې سره کوم ځای برابرې ده غریب کې راشي په وانه کوي بیا متوجه یاستئ کنه که شریعت بیا د قانون اساسي سره برابرې ده پروانه کوي بیا هم پکې راشي کنه برابرې ده نه ها که مخالفت یې کېده نو بیا منلای کېږي کم یو قانون اساسي به منل کېږي نه شریعت ولې ځکه چې قانون اساسي د ولس د ارادې ممثل دی او شریعت د چا ده د الله لخوا راغلی ده او حاکمیت به د چا وي په دیموکراسي کې د ولس به وي ملي حاکمیت دلته په مقدمه کې ذکر شوی که نه بیا د شریعت یا کوم بل عرف او قانون ته د اساسي قانون په رڼا کې وکتل شي که چیرې اساسي قانون سره برابر وو نو بیا په دې خاطر د منلو وړ دی چې له اساسي قانون سره موافق دی نه په دې خاطر باندې چې د الله له خوا نازل شوی نه له دې امله چې هغه د الله حکم او شریعت دی او که چیرې له اساسي قانون سره موافقت ونه لري نو بیا په هیڅ صورت کې عملي کېدلی نه شي که څه هم چې صریح آیات یا صحیح حدیث او یا د امت د علماو اجماع هم وي د خلکو رای او اراده ته په شریعت باندې د تفوق حق ورکول هغه کفر دی چې الله تعالی جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه وسلم ورنه منع کړی دی الله تعالی فرمایي وان احكم بينهم بما انزل الله ته فیصله وکړه د خلکو ترمن په هغه څه باندې چې الله نازل کړي ولا تتبع اهواهم پیروي مه کوه د دوی د خوښو د دوی د ارادو چې دوی څه غواړي د دوی دغه پیروي مه کوه واحذرهم او وویرېږه د دې نه ان یفتنوک چې تا دې په فتنه کې واچوي وادړوي ته عن بعض ما انزل الله الیک له بعضې هغه څه نه چې الله در نظر کړي دي خو له ټول هغه څه نه چې الله را نظر کړي مونږ اړي الله خپل پیغمبر د دینه منې کړی ده چې د دوی پرای پسې باندې دی فیصله به په څه کوي وان احكم بينهم بما انزل الله حکومت وکوه په هغه بنسټ هغه بنیاد او احکام باندې چې الله نازل کړی چې الله نازل کړی ولا تتبع اهواهم ته د بل چا په رای پسې مه ځه د دوی اهواو پسې مه ځه اوس د اکثریت د رای د معیاریت موضوع ته چې راشو په دیموکراسۍ کې د اکثریت رای د حق معیار ګڼل کېږي په دیموکراسۍ کې اوس د حق معیار په کې دا نه ده چې دا دلیل صحیح دی یا د دې نسبت و الله ته شوی دی یا دا حکم د شریعت قطعي حکم دی نه په شریعت کې د می... په دیموکراسي کې د معیاریت موضوع چې ده هغه د اکثریت رائے ده که اکثریت ومنل دا معیاري شی ده که اکثریت رد کړ دا معیاري نه ده په دې معنی چې هر چا چې هر چا یا هر څه ته چې اکثریت رائے ورکړي همغه حق ګڼل کېږي اکثریت که کوم سړي ته رایه ورکړه یا کوم موضوع کوم مسلې ته رایه ورکړه همغه حق او همغه څوک به د حاکمیت مستحق چې اکثریت تایید کړی وي خو په اسلام کې د رایه ورکوونکو د شمیر ډیروالی د حق او استحقاق معیار نه دی په اسلام کې ګوري که چیرته یو مسله وي او د دې مسلې سره یوازې یو سړی داسې موجود وي چې قوي صحیح دلیل ورسره وي خو د ده په مقابل کې نور یو میلیارد انسانان وي نو شریعت څه حکم کوي چې دا یو میلیارد انسانان د دوی خبر دی ومنل شي که د صحیح دلیل والا سړي د دې یو کس چې صحیح دلیل لري ځکه په اسلام کې معیاریت چې دغه صحت د دلیل ده او نسبت و الله ته ثبوت نسبت دی هغه شی ده الله ته او شریعت ته په دیموکراسي کې بیا دا نه ده په دیموکراسي کې بیا ککر شمیرل کیږي چې چا سره ککرې ډېرې ولاړې وي که بوس پکې و او که ماغزه پکې و که ایمان پکې و که کفر پکې و ما چې ککرې ډېرې وي د چا سره دغه قول به معیاري وي او دغه به خبره د منلو وي هلته معیاریت پکې اکثریت ده خو په اسلام کې د رایون کوونکو د شمیر ډیروالی د حق او استحقاق معیار نه دی بلکې په اسلام کې حق هغه دی چې قران حدیث او د شرع دلایلو یې تایید کړی وي که څه هم چې د هغه تر شا هېڅ څوک ولاړ نه وي موږ خو لا یو کس وویل چې هېڅوک هم ولاړ نه وي بیا به هم همدغه رایه حق وي چې د دلیل ور باندې قایم دی نه هغه رایه چې په لکونو یا په میلیونونو انسانانې ملاتړ کوي او دغه تایید کوي او په مقابل کې ډیر خلک ولاړ وي د مثال په ډول ک د یو هیواد اکثریت خلک په یو یا بل دلیل د زنا یا لواطت یا سود د جواز په حق کې رائے ورکي او په مقابل کې یو کس مخالف رائے ورکي او یا هیڅ څوک هم رائے ورنکي نو بیا به هم دغه افعال نه روا کیږي که څوک د یو ولس خلک راټول شي او غوي چې قمار روا ده مثلا یا وایي چې زنا روا ده لکه اوس په غرب کې زنا روا ده کنه چې په خوخه باندې په خوخه باندې موافقه باندې دا هیڅ مشکل نه ورځ کې لږ لیکي لږ کسان سره کې هیڅ مشکل نه ها چې زور اکراه پکې راشي نو بیا د زور او اکراه د حرمت یا د منع سبب ده خپل د اصل فعل نه دی د منع سبب د خپل په خپل ذات کې یو قبیح شی نه غني دی هغه اکراه چې پکې راځي اجبار چې پکې راځي دغه وجه نه دا ممنوع ده که یو څوک راي ورکړي چې دغه ډول د رواش نو دا خو نه روا کیږي په اسلام کې کنه ولو که په لسګونو په لکونو خلک هم ترشا ودرېږي چې ډیر خلک د دې مخالف رای ورکوي یا هیڅوک رای ورنکوي بیا به هم دغه افعال نه روا کیږي بلکې د تل لپاره به حرام وي خو په دیموکراسي کې بیا د اکثریت رای د حلال ګرځولو او حرام ګرځولو صلاحیت لري په اسلام کې حق او جایز هغه دي چې شریعت حق او جایز بللی وي او باطل او ناجایز بیا هغه دي چې شریعت باطل او ناجایز ګرځولي په اسلام کې نه یوازې دا چې اکثریت د حق معیار نه دی منل شوی بلکې قرآن قرآني آیتونه په صراحت سره وایي چې لږ خلک د حق منونکي دي او لږ حق خلک شکر کوونکي دي الله تعالی فرمایي وان تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون کته د زمکه د مخ د ډیرو خلکو خبره ومني نو د الله لاره به دی واړي ځکه چې هغه په ګمانونو په روان دي او اټکلیان دي په اټکلونو باندې فیصله کوي همدارنګه الله تعالی فرمای ولكن اکثر الناس لا يعلمون خو ډیر خلک نه پوي بل ځکه الله تعالی فرمای وقليل من عبادي الشكور ډیر لږ بندگان شکر کوونکي دي نو په دیموکراسي کې د اکثریت رایه یا د ولس رایه دا هغه مقدس دلیل دی چې تر دې پورته بل دلیل نشته ده نو ځکه خو دوی هم په دې قانون اساسي کې اوله د خلکو پر اراده ولاړ نظام یاد کړی او په دیموکراسي باندې ولاړ نظام دیموکراسي یو معلوم شی دی دیموکراسي نه اسلام ده نه مسلمانانو جوړه کړې ده نه د اسلام په تاریخ کې نه د اسلام په فقه کې نه د اسلام په عقیده کې نه په قران کې نه په حدیث کې نه د صحابه رضی الله عنهم په زمانه کې نه د اسلام په سیاسي تاریخ کې نه د اسلام په سیاسي فقه کې چې هغه د امام ماوردي کتاب دی کې د ابو هرره کتاب دی هغه د امام ابن قیم رحمت الله علیه طرق الحکمیه کتاب دی هغه سیاست شرعي د امام ابن تیمیه کتاب دی کاغه نور د اسلام د دین د لوی لوی علماو کتابونه دي په دې کې چیرې هم نه د دیموکراسي نوم شته او نه دغه ډول تصور شته ده چې خلکو ته د شریعت د جوړولو یا د قانون د جوړولو حق حاصل وي او حاکمیت علیا د خلکو حق وي د الله د نه وي دیموکراسي او کفري نظام دی او په دې کفري نظام باندې دوی موږ ته نظام جوړوي د دیموکراسي په بنسټ باندې ولاړ نظام نور هم پکې غړي وړي ډېر دي په مقدمه کې همغه یوازې همغه هغه ځایونه یادو چې په کوم کې ډېر مشکل دی اوس راځي لومړي فصل ته په لومړي فصل کې وایي چې اولنۍ ماده وایي افغانستان خپلواک واحد او نه بیلیدونکی اسلامی جمهوری دولت دی په ظاهر باندې دا ما د عبارت دا ډېر مشکل کې نه ښکاري د ساده خلکو په نظر باندې خو اصلي مشکل پکې دلته اسلامي جمهوریت کې کېدای افغانستان اسلامي جمهوریت دولت دی راځي په د اسلامي جمهوریت باندې لږ خبره وکړو اسلام د الله دین دی د الله لخوا نه راغلی مشروعیت او د حق او د جواز خبره یې لکم ځای ده د الله له طرفه ده او جمهوریت بیا نسبت یې جمهور ته دی جمهور خلکو ته وایي ډیرو خلکو ته وایي جمهوری هغه شي ته وایي چې د خپل جواز او مشروعیت دلیل یې له جمهور نه اخیستی وي چې جمهور څه غوښتلی جمهور څه تایید کړی وي عام خلکو چې څه کړی وي دلته د دوه نا داسې نامتجانس داسې متضاد شیان په یو عبارت کې سره پیلي دي اسلامی جمهوری اسلام جمهوری کېدلای نشي ځکه د جمهور په دې کې هیڅ دخل او غرض نشته په دې باندې خدمت تاسو د تفصیلی مقدمه هم ډیر پر روانه وي چې اسلام جمهور نه دی جوړ کړی جمهور نه دی ایجاد کړی معیارونه جمهور نه دي ټاکلي تدوین جمهور نه دی کړی دا د الله له لوري راغلی او جمهور د اسلام په اړه باندې مکلف په څه شي باندې دي په مطلق منلو باندې په داسې منلو چې قطعا به خپل ملاحظه او خپل مشوره او خپل رغبت او خپل فرمایشات ورکې نه لري د اسلام خدا معنا او جمهور او جمهور به هغه شی ده چې خپل مشروعیت د جمهور له خوا نه کسب کړی وي جمهور هغه مشروع ګڼلی وي نو اسلام جمهوری کېدای نشي ځکه د جمهور سره د اسلام به هیڅ اړه نشته ده یوازې دغه ارتباط دور سره چې د جمهور به څه چل کوي اسلام به مني پات شو د اسلام خپل جوړښت په دې کې د جمهور هیڅ غرض نشته دا د الله لخوا راغلی لکه څنګه چې اسلام جمهوري کېدای نشي دغه جمهوریت بیا اسلامي کېدای نشي ځکه جمهوریت به د جمهور له خوا نه ده هر څه به د جمهور ایجاد یې منل یې ردول یې د معیارونو ټاکل یې روا او ناروا تعینول یې تغییر او تبدیل یې اضافه کول او کمول یې دا ټول د جمهور پر رایې ګرځي د طاغوت په خوخه د ولس په خوخه د ولس په اراده باندې وي نو جمهوریت اسلامی کېدای نشي او اسلام جمهوری کېدای نشي دا اسی منافقت ده د مسلمانانو تیرويستل دي ظلم ده ولسونه يرغمال کول دي چې څوک وای اسلامي جمهوریت اسلامي جمهوریت اسلام جمهوریت کېدای نشي جمهور جمهوریت اسلامي کېدای نشي دا بیل بیل شیان بیل دینونه دي بیل مراجع دي د اسلام مرجعیت الله ته ده او د جمهوریت مرجعیت د ولس اراده ته ده ولس اراده بیا د څه شي نه نشأت کوي د عقل او د اهواو نه د څه شي نه د خواهشاتو نه چې دا د موږ خوښ دي او د عقل نه د خپل عقل پر نه کې شي خبر تکاري نو د جمهوریت بنسټ د ولس اراده ده او د ولس د ارادې منشأ او مبدأ بیا څه شي ده خواهشات او عقلونه دي نو تاسو وایي چې یو شی د یو شی منبع سره بیلوي مصدر وي مصدر بیلوي دا څنګه په یو عبارت کې سره پلی شي اسلامي جمهوریت هیواد دی اسلام جمهوری کېدای نشي جمهوریت اسلامي کېدای نشي البته داسې خبره داسې ده چې اسلام راغلی دی د دغو جمهورو لپاره چې دوی به یې مني او په مقابل کې به هیڅ اعتراض نه لري په هغه مشاجرات او مناقشاتو کې چې د دوی ترمنځ پیښیږي او بیا په اړه باندې اندکترین حرج او نارضایتي هم په زړونو کې ونه لري او هر څه الله ته ور وسپاري په پوره سپارلو باندې اسلام له جمهور نه دا غواړي چې ته به ما پوره مني په ما باندې به اعتراض حق نه لري ځکه اسلام استسلام ده کنه اسلام خو انقیاد غاړه یې ښودل دي اسلام کې خو د بشر بدمعشي نشته هغه به هرګز ورنه قبول نشي او په آخرت کې به د زیانکارو نه نو اسلام له خلکو نه څه غواړي پوره پوره استسلام او غاړې ودل او داسې انقیاد چې ادنا ترین نه شک او شبهه پکې او نه ملاحظه او فرمایش او حرج پکې او جمهوریت بیا خو بیل شي خو د جمهور نه د جمهور چې څه غواړي په کې حاکم اولیا یا سلطان اعلی دا چاته حاصل ده په جمهوریت کې ولس ته حاصل ده او ولس بیا د خپل سلطان اعلی لپاره مرجع یا منشا هغه سرچینه هغه بیا څه شی غني عقل او هوسونه خوښي او اهوا دا غني نو ګوري دا څومره لوی ظلم دی چې په دنیا کې روان دی اسلامي جمهوري اسلامي جمهوریت اسلامي جمهوریت اسلامي جمهوري کېدای نشي جمهور اسلامي کېدای نشي ولې دا اسلامي دولت نشو کېدای چې تخت خامخا جمهوریت سره بدلته به د خیر اظهار نه کېدای په ځلونو کې چې کوم خیره دا غبیا نه راتله ولې اسلامي دولت نه وایي ولې اسلامي مملکت نه وایي ولې اسلامي نظام نه وایي اوس ول اسلامي خلافت نه وای ول اسلامي امارت نه وای ول اسلامي سلطنت نه وای مثلا البته بیا د جمهوریت د خلکو د رای مرجعیت ته بیا کې اشاره نه کېده اسلامي جمهوری نظام دی اسلامي جمهوری نظام دی جمهوریت اسلامي کېږي نه او اسلام جمهوري کېږي دا دوه بیل بیل شیان دي ګوري دا کوم شیان چې موږ تاسو یادو دا څه داسې د عواطف شیان نه دي چې موږ له ځان نه جوړ کړي خو چې هر قاموس ته ورشي همدغه شی به درته وایي هر قاموس ته چې ورشي همدغه شی به درته وایي اسلام د اسلام قاموس به هم دغه تعریف درته د اسلام کوي او د جمهوریت قانون به همدغه تعریف قاموس به هم همدغه تعریف درته د جمهوریت کوي نو دا پیوندکاري چې دلته پکې راغلې ده دا د منافقت په نیت باندې راغلی ده دا د اسلام د عملي کولو په نیت باندې نه ده راغلی دا چې دلته خلک کفر نه مني نو بس به کفر باندې هم پسې د اسلام یو لیبل لګولی دی د اسلام یو ټاپی به باندې لګولی چې زه د ګوندې دغه ټاپی دی وجه نه دغه اسلامي ټاپی دی وجه نه خلک دا کفري شی هم ومني نو اوله ماده کې ګورې د قانون په اوله ماده کې دا ټول خبره فیصله شوې دلته کفر او اسلام سره ګډوډ کړی کفر او اسلامي ګډوډ کړي اسلامي جمهوریت دولت اسلام پیوندکاری او ګډوډي دا نه مني او بل خبره پکې دا ده چې د صفت او د موصوف دا خبره چې راشو په پښتو کې موږ تاسو صفت د موصوف نه مخکې راولو مثلا زه وایم نوې قلم نوې څه د صفت ده کنه قلم دا موصوف ده دا مې وروسته راوسته او صفت مې مخکې راوسته وایي لوی کور مشر هلک ښه عالم اسلامي جمهوریت اصل څه شی ده او تاسو وایئ چې په صفت موصوف کې اصل څه شی وي اصل موصوف وي که څه شی وي که صفت وي دا صفت چې ده دا خو د دوی یو عارض وي یو حال وي اصل خو یې نه وي که نه نو د دوی دین اوس څه شی ده اسلامي جمهوریت اسلامي صفت ده کنه او جمهوریت موصوف ده بس ټاپه په لګیدل ده اصل دین د دې څه شی ده په دې جمهوریت په لغوي لحاظ باندې چې لغوي ترکیبي معنی چې راوځي همدا شي ته راوځي بل څه هته نه کبل شي ته راوځي خو تاسو تر ما خم لا نه سته تاسو راته وښ په دې کې تاسو موږ د تیر وستلو یا د تغیر سره کې وکوله نو خو معنی هم دغه راوځي نو دا اوله ماده ده دویمه ماده ته راځي په دویمه ماده کې وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت دین د اسلام سپېڅلی دین دی کې دوه ځای بیا مشکل دی یو خو دا چې د اسلامي جمهوریت دولت دی که چې دا جمهوریت شو نو بیا اسلام په کاته کاته ځای چې د پرېښې جمهوریت خو اسلام ځایږي نه جمهوریت خو د جمهور له خوا نه ده اسلام خلته کې شته نه دا خبره خو مخکې په تفصیل باندې وکوله ورسه بیا وایي چې اسلام دین دی ځکه ورسه بیا په بل ماده کې لږ زره نور صراحت هم کوي بلکې د دې ماده په هغه کې ورسه بیا وایي چې د نور ادیانو پیروان د خپل دین په پیروي او د خپل دینی مراسمو په اجرا کې د قانون د حکمونو په حدودو کې آزاد دي دا درېمه ماده بیا وایي دا درېمه ماده او دویمه ماده سره تړاو لري په دې باندې بیا راګرځو شرح کوي درېمه ماده وایي په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د سپېڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي که چې دین اسلام دی او بل هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د دین مخالف دي شي نو بیا دیموکراسي اسلام بیا د ولس اراده دا اسلام ده بیا دا ولس دا نور کفري مواد چې پکې ذکر شوي دي دا ټول دا بیا وروسته دا بیا ټول اسلام دي نو دغه ماده د اوله ماده په خپل دا ټول قانون اساسي وروسته ردی که چیرته علا محمل الجد په جدي ډول باندې دا ماده واخیستل شي یوازې هم دغه یوه ماده د دې ماده دا یو جزء ورسره د نور جزونو کې کفر ورسره ځای کړی ده د دویمه ماده په نور اجزاو کې کفر ورسره ځای کړی یوازې د اوله ماده د اول جزء چې راوخل شي دین اسلام دی خو چې دین اسلام دی د دې معنی خدا ده چې د دې نظام قوانین به اسلامي وي غیر اسلامي به کې نه وي د دې نظام سیاست به اسلامي وي د دې نظام روابط به د نړیوالو سره د اسلام په بنیاد باندې وي په دې نظام په دې نظام کې جهاد باندې عقیده وي په دې نظام کې به د الله د حکم مخالف یو فیصله هم نه کیږي د دې نظام اقتصادي سیستم به په اسلام باندې درېږي په سعودي نظام باندې به نه وي د دې نظام فرهنګي او مطبوعاتي قوانین به اسلامي د تا چې د کفریات او د بدعتونو او نارواوي او فحشا او د لندغرتوب او د تلویزیونونو او سریالونو او د د بیا ټول اسلامي دي چې دا کار مطبوعات په قانون کې بیا تنظیم کړي دي او دوی ته جواز راغلی او اندکترین اعتراض څوک باندې نشي کولای دا څوار لس کاله شو چې مسلسل لګیا دي خلک وایي د غفلاني سریال بند کړه د فلاني ډرامه بند کړه د هیچا زور کې بند رسیږي نه رئیس جمهور اوښکې تویي ژاړي ورته وایي وسه مې نه کېږي نه شم بندولی ولس ته اوښکې تویوي خپل عجز ښکاره کوي ورته نو دا بیا اسلام د ټول که د اسلام باندې دوی رښتینی مؤمنان وي نو بیا خو باید دا قوانین چې دا څه منظور کړي دي دا څه رسمي کړي دي او دا څه منلي دي تطبیق کړي دي یا تطبیقوي دا خو باید ټول بیا بند کړي کنه ځکه چې د اسلام خلاف دلته باید هیڅ شی نه دلته خو هر څه د اسلام خلاف دی یوازې اسلام پکې معنی ده نو خو به هر څه پکې آزاد دلته خو دا وویشت زره ځوانان چې په زندان کې پراته دي دا خو د اسلام په جرم باندې نیول شوي چې دوی له اسلام نه دفاع کوله دوی د اسلام د دښمنانو په خلاف جنگیدل دوی د کفر په خلاف جنگیدل د کفري عقایدو په خلاف جنگیدل د دیموکراسي د عقیدې په خلاف باندې جنگیدل نو دوی جرم ده څه شي ده دوی خو د کفر په خلاف او د کفري نظریات په خلاف جنگیدلي دوی خو چیرې د کعبه په خلاف د مانزه په خلاف د قران په خلاف د حدیث په خلاف نه دي جنگیدلي د خپل ولس په خلاف نه دي جنگیدلي نو خو د پردیو تپل شو نظریاتو په خلاف جنگیدلي نو بیا د مجرمان ولې دي د جهاد چې الله په قران کې دی فریضه په حیث باندې را نازل کړي دته به جرم ویل کیږي د تروریزم په نامه باندې ولې مسما شوی او دته د تروریزم په خلاف قانون ولې به ورته کوتل شوی د څونه بندیان چې محاکمه کیږي د خو د تروریزم د قانون مطابق محاکمه کیږي چې جهاد ته د تروریزم وایي نو دوی وایي چې اسلامي جمهوریت دولت دین اسلام دی د نورو ادیانو پیروان دلته وګورئ د نورو ادیانو په دې کې بیا یو قانوني باریکي بله ده دلته د نورو ټکی نه و په کار ځکه د نورو ټکی یو مطلق ټکی دی یو عمومي ټکی دی دا حدود نه مني په افغانستان کې چې کم کافران موجود دي هغه معلوم الحال کافر یا هندوان دي یا سکان دي په افغانستان کې مسیحیان نشته په رسمي لحاظ نشته په تاریخي لحاظ نه وو په افغانستان کې یو يهودي او هغه اسرائیل ته تللی دی بلخ کې اوسېده هغه تللی نور په افغانستان کې چې د متفق علیه کفار په حیث باندې پیژندل شوی حقیقتا او عرفا د خلک ورته کافر وای نشته نو په کار خدا و چې دلته راغلی وای چې د افغانستان دین اسلام دی خو په افغانستان کې موجود اندوان او سکان کولای شي د خپل دین عبادت وکړي په کار خو داسې و خو دوی د اندوان او سکانو په ځای باندې داسې یو لفظ راوړی دی چې هغه ډېرو خلکو ته او ډېرو نورو دینونو ته دروازه خلاصه دی نورو کفرونو ته ځکه یو سړی به راځي کلیسا به جوړوي وایي ته دا کلیسا ولې جوړوي صرف قانون اساسي کې ویل شي د نور ادیانو یو سره به راځي بهایت به دلته جوړي د بهایت دعوت شروع دی په کابل کې بابیت په جوړي قادیانیت په جوړي يهودیت په جوړي یو بل کفر ته کمونیزم براولي دیموکراسي براولي او چرته دې دا ولې قانون اساسي ویل شي د نور ادیانو ولې نور کې ځنه راځم چا دې ته نه ویستلی ما چا مستثنا کړی په دې قانون اساسي کې دا یو یو لفظ د توتیه په نتیجه کې خودلای شوی دی دا د نورو ټکی ما تاسو په مقدمه کې ویلو چې الته چې کله د امریکا جوړېده خو افغانانو په نامه باندې تمام ک خو په حقیقت کې دا نه کسان امریکایان چې یو بکی کویټي ول اصل امریکای دی ایرانی ول اصل امریکای دی او دا نور پاخه اروپایان امریکایان دي هغه په لاس باندې جوړ شوی او هغه چېړنه ټوله په انټرنیټ کې تاسو کتلی شئ په نامه دی دیموکراسي ان اسلام ان د نیو کانسټیټیوشن اف افغانستان دیموکراسي او اسلام د افغانستان په نوي اساسي قانون کې نو نو یو ګډه چېړنه ده البته په دې باندې تاکید شوی ده چې کله هم د اسلام ذکر کیږي وای د نور ټکي بور سره خراولې پکې ځکه چې بیا وایي د بنسټپالي دوی بیا هغه نه استفاده کوي او تقید کوي ور باندې وای یا به د نورو ټکی ور سره راولي یا به د نورو قوانینو ټکی ور سره راولي یا به د بین المللي قوانینو ټکی ور سره راولي یا به د بشر د حقوقو د اعلامیې ټکی ور سره راولي یا به د ملل متحد د نړیوال قانون ټکی ور سره راولي دا به خامخا د دې ترڅنګ راولي ځکه چې که تاسو یوازې اسلام راولي نو بیا دا خو توحید شو کنه شرک پکې رانغی نو دا باید د شرک د تحقق لپاره دلته په هر ماده کې چې د اسلام ذکر راغلی دی الته باید د نورو ټکی ورسره وي تر څو چې شرک الته په قانوني لحاظ باندې ځای په ځای شي په معاصر ډول باندې شرک وای د نورو ادیانو پیروان دلته د نورو ادیانو پیروان نو کار ځکه نور ستانه نو یو اندوان دی او سکان دی خو ویل به چې د اندوانو د سکان دا نور د چې ویل تا خو دروازه خلاصه کړې د کنو نور ته تا خو يهودیت ته مسیحیت ته بهاییت ته کمونیزم ته لیبرالیزم ته تا خو نو د څونه دینونه نور دي څونه اهوا دي نظریات د ټولو ته د تخلاص دروازه داسې پټ په پټ خلاصه کړې ده چې بې ټکولو بار څوک رانه نه ولې د نور ادیانو ولې موږ نور دونونه نه یو دلته دا چل کړی د نور ادیانو پیروان د خپل دین په پیروي او د خپل دینی مراسمو په اجرا کې د قانون د حکمونو په حدود کې آزاد درې ماده بیا وایي په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام سپیڅلی دین معتقدات او احکام مخالف نو د مخکې چې تیر شو دا د اسلام موافق دي چې اسلام د کلیسا د جوړولو اجازه چاته ورکوي هلته تا ویل چې د نور ادیانو خلک آزاد دي هلته به یو بل خلک راشي عیسایان د مؤسسو په نامه یا د پوځونو په نامه یا د هر څه په نامه بیا به موږ کلیسا جوړو ځکه چې قانون اساسي موږ ته اجازه راکړې ده او په اسلام کې د نوې کلیسا جوړولو په اسلامي ځمکه کې د نوې کلیسا د جوړولو اجازه شته نشته په خوانې څه څه وی هغه به چلیږي دغه باندې ترمیم او د شان شوکت ورکول اجازه به نه دلته خو نه چې دا دا شان تیر شوی دا ورسره نور د کفریات راځي نه بیا ټول د اسلام مطابق دي دا یو تزیینی ماده ده د ډیکوریشن لپاره زینت لپاره راځي د اسلامي نړۍ چې دا څومره اوس طاغوتي حکومتونه دي د ټولو په قوانینو کې درسته ده د خلکو د تخدیرولو په خاطر خلکو خلکو ته د نشه ورکولو په خاطر چې ګوري او دا اوس د بيدینه سیکولران د چې د مناقشه کوي په تلویزیونونو رادیوګانو په دې کې به ګور قانون اساسي کې درېمه ماده ده چې اسلام نه بغیر بل قانون دلته نشي راتلی هم دې باندې استدلال کوي د دیموکرات ملانه هم دغه استدلال د تاسو مناقشه چې ورسره وشوي د واته میاشتې مناقشه هم کېدلې ورسره دوه هم دې ماده باندې استدلال کوي څلورمه ماده بیا وایي چې په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري په دې باره کې موږ تاسو مخکې حاکمیت الهي حاکمیت نشته ته ملي حاکمیت او دا په چا پورې اړه لري په ملت پورې اړه لري په دین پورې اړه نه دلته به سلطه علیا د چا سره وي ولس دین سره نه ده اله سره نه ده چې په مستقیم ډول په خپل او یا د خپل استاد لارې عملي کوي په خپل په انتخاباتو کې او د استاد لارې په پارلمان خپل حاکمیت ته ځي تمثيلوي عملي کوي ممارست د خپل حاکمیت چې کوي یا اجرا د خپل حاکمیت چې کوي او یا په خپل چې هغه د انتخاباتو شکل دی انتخابات که هر سړی رای ورکړي که خره ته رای ورکوله که سپي ته رای ورکوله که خنزیر ته رای ورکوله که کمونست ته رای ورکوله که لیبرال ته ورکوله که دیموکرات ته ورکوله که مسلمان ته ورکوله که هر چا ته ورکوله خپل د خپل رای د ممارست یا د اجرا د عملي کولو فرصت ورکول کیږي ورته او د ممثلونو لاري بیا پارلمان ولایتي شوراګانو سنا کې ده پارلمان اصلا دا دوه خونه لري دوه مجلس دی چې لوړ مجلس ده کوز مجلس دی کوز مجلس ولسی جرګه ده لوړ مجلس بیا سنا مجلس دا د دوی ممثلین دوی حاکمان دي دوی د تشریع حق لري دوی د تقنین حق لري حاکمیت اولیا د دوی سره ده ځکه خو چې دولت مشر هم چې څه جوړ کی یو څه قانون کوي نو به چاته راځي کوي د تایید لپاره پارلمان ولی حاکمیت اولیا د دوی سره ده قانون په بنا باندې د افغانستان دا به ورسته اوس دا وی چې د ملت سره ده نو اوس راځي د ملت تعریف درته کوي چې د افغانستان ملت به له چا نه عبارت ده دی د افغانستان ملت عبارت دی له هغو ټولو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري تر دې هم وروسته بیا لږ نور هغه صراحت پکې کوي دا دغه ماده لږ سم اوریدل په کار دي سم ځان په پول په کار دي ځکه چې دا نور ماده بیا د دې په بنسټ باندې دري په دې کې دی بیا وایي وروسته چې د افغانستان ملت په پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګجر، براهوي او نور قومونو څخه جوړ دی او نور قومونو څخه هغه سبا ورځ مسیحي لیګکای هم راپورته شي مسیحي اقلیت او نور خو موږ راځو که نه یو بل څه وکاسه دا دروازه هر چیرته دی او نور او نور په مخ باندې پدې شي نو چې دا دومره وګد دا دونه وګد سلسله دی راوستل شو په تصریح باندې هغه یو څه چې پاتې هغه باندې بدیم صراحت کړو خو دوه کرښه به د ماده وګد شوی و قیامت خو نه قائمې ده نو د او نورو دا د راتلونکي ټولو هغه اقلیتونو دینی او ژبني او قومي اقلیتونو لپاره چې غواړي دلته په دې ملت کې ځان ورګډ کړي او یا د ملت د حقوقو نه استفاده وکړي دا دروازه ورته خلاصه پرې او نور قومونو اوس راځي د افغان تعریف چاته کوي اساسي خبره به کوم دا ده چې دوی افغان چا ځکه د افغان تعریف پیژندل ضروری دي چې ورسته بیا وایي هر افغان د دې حق لري هر افغان دا مکلفیت لري هر افغان دا مسولیت لري هر افغان دا صلاحیت لري نو چې یو افغان و پیژنو ځکه دلته وایي چې افغان هغه چاته ویل کیږي چې د وطن تابعیت لري ورسته بیا وایي هر افغان د انتخابېدلو او انتخابولو صلاحیت او حق لري نو دلته افغان دی او مسلمان ته نه وایي دی دلته حد دی وطن هر اوسیدونکو ته افغان وای کاغه سک ده ک هندو ده ک کمونست ده ک مرتد ده ک زنديق ده ک منافق ده ک مسیحای ده ک دیموکرات ده ک ارت دی ارچا ته افغان وای دی وایي د افغان کلمه د افغانستان د ملت په هر فرد اطلاق کیږي اول خو ملت تعریف چې دې خاور اوسېدونکي دویم بیا د افغان تعریفي د افغان کلمه د افغانستان د ملت په هر فرد اطلاق کیږي ګوري دلته هندوم افغان ده سکم افغان ده مسیحي هم افغان ده کمونست هم افغان ده مسلمان هم افغان ده يهودي هم افغان ده هر څوک افغان ده د ملت هیڅ یو فرد د افغانستان له طبیعت نه نه محرومي په تابعیت او پناه ورکولو پورې مربوطې چارې د قانون له لارې تنظیمي نو چې افغان د دې وطن هر اوسیدونکی شو تابعیت لرونکی شو په دې کې خو هندوم راغی څه کم راغی وروسته بیا بل ماده راځي په کې بیا وایي چې هر افغان د کاندیدېدلو او کاندیدولو حق لري هر افغان نو معنا ده چې کافر هم د دې حق لري چې خپل کاندید چې یا څوک کاندید چا ته رائے ورکړي او یا په خپل کاندید چې ما ته رائے راکړي ریاست جمهوریت لپاره د ریاست جمهوریت لپاره د هر افغان لفظ التم ذکر شوی ده یو څه مواصفات تر سره ذکر شوی په مواصفاتو کې دا نشته چې اسلام مسلمان دی نور شیان پکې شته خو دا ټکی پکې نشته چې مسلمان دی هلته به د اعتراض هغه وخت نه واردېده چې دلته دا ویل چې افغان یوازې مسلمان ته ویل کېږي دلته خو هر هغه چاته چې د خاورې طبیعت لري که کافر لکه مسلمان د افغان ورته وي هلته به هر افغان ته د کاندیدېدلو او د جمع کېدلو حق ورکړی دی نو اصلي دغه تعریفونه ضروری دي په دې باندې سړی په حقوقي ډول باندې ځان سم په باندې پوکي دې باندې په اصولي ډول ځان په باندې پوکي بیا اوس دا نور مواد